دانو چې دا جنت د جنت دی مقصد دا دی د دې نهرونو محض فضیلت الهی بیان کړي په خپل بندګانو باندې گویا کې چې دا روزي په د خلکو د جنت نه ځکه د جنت او بخواغه جدا شان دي اجدا طریقو باندې وي وان و نقل د ابو هرره رضی الله تعالی عنہ قال او اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدی ونو نبی علیہ السلام لا زما وی وی خلق الله تربت یوم السبت پیدا کړی الله خاورا پورز د خالق او پیدا کړی الله په دې ازمکه کې الجبال غرونا یوم الاحد پورز د احد کې اتوار په شام کې د یو علاقې یو علاقه د بلقا چې دا غزې نوم دی هغه زمانہ کې د شام سره د ازه او بلقا موتا خونن سبا چې د موتی کومه حصہ ده نو هغه د بلقا د شام نه وتلې ده هغه اردن کې شامل شوې ده د جنگ موتا کې چې کم جنگ شوه نو هغه علاقه نن سبا د اردن په ملک راځي د دې جنگ موتا سبب سو سبب د دې جنگ داو چې کله نبی عليه الصلاه والسلام هغه حارث بن عمر جلانو قیصر روم بادشاہ تا اولیگا خط اولور کا چلار شاہ او دا خطه غل ورکا لار کې د بلقا د علاقې چې کم سردار شرجیرو حضرت حارث شهید کو چې لار کې هغه شهید کو نبی علیہ الصلات والسلام داغه د بدل اغستلو د پاره د خپل ملګری درې زره لخر تیار ک او پاغه پسې ولېګو درې زره لخر سي موږ د خپل ملګری بدللو په دې جنگ کې اول امیر نبی علیہ الصلات والسلام پاغه درې زره لخر کې امیر مقرر کړي او نبی علیہ السلام حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ زید بن حارث رضی الله عنہ هغه شهید کو داغه نه پس ا حضرت جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه داغه نه پس امیر شو بیا داغه د شهادت نه پس حضرت عبد الله بن رواحه شو د دې د دریو د شهادتونو نه پس زید بن خالد جعفر بن ابي طالب او عبد الله بن رواحه دا درې والا چکل شهیدان شو په دغه جنگ کې ځکه عمراو دا غي د شهادت نه پس خالد بن ولید امیر جوړ شو او امیر مقرر شو او داغه پلاس باندې مسلمانانو فتح ومندا خالد بن ولید پلاس باندې دانه هتوري مات شوی وي سخت جنگ یې داغه خلاف کړو او الله غله همت ور کړو کلک ولاړو او غیله الله فتح نصیب کړو پوه شئ نو دا د خالد بن ولی شجاعت او بہادری ته اشاره وا پوښی چې ډیر شجاع او بہادر او کوشش وکي هغه خپوره کوشش ان صحیح فیصله وکي ثم اصاب بیا ورسیږي د صحیح فیصله کولو ته فله اجران در پاره دو ثوابونه دي یو ثواب چې د اجتهاد کوشش وکړو او بل ثواب چې صحیح صحیح فیصله ته ورسېده دا اجتهادي مسله د مجتهدینو په زمانه کې هغه استنباط د مسلو کو کوشش وکړه او هغه پاغه مسله کې صحیح ته ورسید نو فله اجران او هغه اجتهاد وکړه دا ها ها ها چې بیا نه ا دا د جوش د جهنم دی تب د جهنم اغا اثر د جوش د جهنم دی یو پوکې دی داغه پوکو داغه جوش د پوکو د جهنم نه فابردوها بالماء نو يحكي تاسو دې ته بل را پوبو سرا ګورا تبا چې د چای خو په جمی کې نه غواړي اسنه جمع کې یخنیم دا او تبراشه او ته نورم یا کې نو نقصان پوری موسم کې چې کمی علاقه ګرمي او تو پیدا شي نو خپې لاسونه ولا یخ کې وګوره جمی کې نه جمی کې یخنی ته په یخي بوا چې په لاس او په وته دا سیار فالج کې فابردوها بالماء نو یخ کې اغیلرا تبلرا په بو سرا کاغه زوی وی رشتہ داری پلاری ارسوک چوي دا غره بخلاص شي ګور اول مختار او جواز الصوم عمن ماتا او مختار غره علامه نووي ذکر کوي په دې حدیث پسې چې ول مختار جواز الصوم غره جواز د روزه غره مذهب دار یا عمن دا چار ما ته چا منشي والے سمونو پاغ باندې روزه پادشي لحاظ الحديث دی حدیث د وجنا والمراد بالولي او مراد په ولي سره د ولي مراد سو دی القريب وارثا کان او غیر وارث نزدی وی وارث کان او غیر وارث وی آیا دا مسله دا مسله چې سن روجي او منځونه پاتې شي بل څوک منځونه او روجي کوي نو داغه هغه سره رسیږي کنه رسیږي داغه حق ادا کیږي داغه داغه نه قضا ختميږي او کنه نو پدې کې د ائمو اختلاف دی جمهور فقهای کرامو ائمه ثلاثه یو سړی مړ شو او د هغه د مرګ نه پس د هغه نه روجې پاتې شوې منځونه پاتې شو او بل څوک روجې نیسي منځونه کوي نو د هغه طرف نه نکېږي پوه شو بل څوک د پاروجي نشي نیولې نه موس کولې بلکې داغه د طرف نه بسور کې د روجو بدلاو د مون بدل کې فدیه به ورکې او دویم قول له د امام احمد ابن حنبل چې یو سړی مرشه او داغه نه منځونه او روزه پاتې شوې نو داغه د طرف نه چې وارثان روزه نسی نو کیږي داغه د طرف نه مون نو کیږي او دلیل دا حدیث دی مونږو دا حدیث دلیل ځکه نه دی د دې حدیث اصل دا دی چې دا حدیث منسوخ شوی دی دا هغه وخت کې چې حکم د فدی نو راغلی نو سره به روزه پاتې شو او روزه فدی حکم نو راغلی نو روزه به دا غنا پروژه ختمه ده چې کله د فدی حکم راغې نو روزه نیول د بل کس د من نه نسی کی دویم دا چې دا فدیه قائم مقام د روزي ګرځي او دریم قول دا دی علامه محمد شاه نور شاه کشمیری رحم الله ذکر کړی دی فیض الباری کې هغه ذکر کړی چې ورثه دی د ملي د طرف نه روجي 19 خو په طریقې د نیابت نه چې دا هغه قائم مقام ګرځي بلکې ساري ثواب د پاره دی 19 چې زه دا روجي نسما د دې ثواب زمور په سبا خما د دې ثواب ز پلار په سبا خم د دې ثواب ز بچی په سبا خم رور په سبا خم بالکل هغه ثواب هغه ملي ترسيږي او دلم الله دا غي بدلا ور کوي بل جوابدار ک جوان کی یو بدنی عبادت ګوره اوس وګوره خه جواب دارې که په ژوند کې یو انسان د بل انسان نه عبادت کوي لکه زه یم چې زه زبا د خپل یو ملګری نه مونږ کوم الکه ته مونږ مکو زه اوسګارم زبا مونږ کوم سانو دا کیږي نه روزه د بل نه کیږي نه څنګه چې په ژوندینی یو انسان د بل انسان نه بدل کې روزه مونږ نشي کوله نو پس د مرګ هم نشي کوله لنډه خبره ده یو سودا ور کړی دا یو کوری ور کړی دی اسه یا په خرج کړی دی یا بخشش کړی دی غتا زما ترور چاته والله هغه دا خبره کړی قسم په الله لا لتنتهین عائشه خام خاده من د شیاشر د کارونو نه چاله د اس شې نور کوي چاله د خیرات شې نور کوي او لا احجرن علیا ګینه خامخا بز مجبور کوم په بندولو په دې باندې عائشہ دې منع کوم دې کارون نه کنه من کیږي نو زه به منع کما چې تعالی څه شي سوق در کی تعالی ملاو شنو تا غس ټول فقیرانو غدوانان تور کې او په خپل ځان له لوند شي پرې نو ټول ته خیراتی کې دې کار نه دې زمات روړ منشي کنه منه کیږي زبې مجبور کم په بندولو دې کار باندې دا خبر عائشه ته ملاو شو چستا ها خورئی دا خبره کړې دا حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ قالت عائشه وی هو ایا عب عبد الله قال ویلی هاذا هم دا خبره عبد الله بن زبیر دا خبره کړی دا قالو خلقو ته نعم او دا خبره هغه کړی دا چې یاد منشي د خیراتونو نه او ګینه زبه مجبوره کم منه به کما قالت عائشه وی رضی الله تعالی دا عائشه سخاوت ته وګوره کنه دا سه سخاوت والا زنانه نو طلب د شفارس یو کو چې زما ترور ته وا چې خیر زمانه غلطی شوی ما دا خبره کړې بیا به داسې نه کوم معافي غواړم عائشہ عائشہ وا قالت وی عائشہ لا دا سندا والله قسم په الله لا اشفع فی ابدا ز شفارس نه قبلوم دغه مبارک دی چا چر غو د مبارک سفارت نه قبلوم د سزا بل چر خبره نه کوم ولا اتحنس الی نظری خبر ورکړي حضرت عبد الله د چا سره د مصر بن مخرمه عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوس سره چراشه او تاسو دواله زما د طرف نه سو کوي شفارز د خپل ترور زما سره وګي زمانه غلطي شوی ده خیره ز غلطي ما منما او دا دوالوی مرتبه والا صحابه کرامو چې زمانه ترور خپه شوی دواله زما شفارز وکي قال نووي زکه هغه زمانہ قسم کړي دی بایکاټ یې کړي فإنها لا حل لا بشک دا عائشه چې حلال نه دی لپاره دا ادا خبره ان تنظر قطیتی چاغه نظر کړي دی د بایکاټ ما سره او بایکاټ د دروزو نه اخوا نظر پیش کول خو نه دی کنه بایکاټ خو باندې کتل زو نه خو هغه با سره بایکاټ کړي او نظر یې دا منلې دي چې زبد عبد الله بن زبیر سره خبرې نو فاقبل به المسور وعبد الرحمن نوراغه حضرت چاغه د چاغه دوالو صحابه د عبد الله بن زبیر خبره واورې دي نو را روان شو د عبد الله بن زبیر سره مسور او عبد الرحمن دوال رااله حتی استاذنا تر دې چې د دوالو اجازه غوښته پاشه باندې چې موږ د نه راتلې شو عائشه نه طلب وکړو چې موږ دوال راتلې شو موږ راتلې شو فقالا نو وی د دوالو قالو نو ویلی کلنا ټول منګه قالت نویاشه نعم او دخلوا كلكم او دن نشه ټول تاسو ولا تعلمو او پوه نو د عائشه انما هما چې بشک د دوه سو سوق دي عبد الله بن زبیر دي پوه نو عائشه چې د دې سره زما سوق دي د عبد الله بن زبیر د خور زوی دی زکه ابن زبیر د دې د خور زوی دا پته وته نو چې عبد الله بن زبیر وسشتا فلما دخلوا ارکلا چرال دی دا شی سرا نو دخل ابن زبیر حجاب دن نشو عبد الله بن زبیر رضی الله عنه حجاب پر دیتا اهوا د پر دین دن نورم لاله چې خبرې وکي عائشه د عبد الله بن زبیر سره او قبول کی داغه د طرف نه خامخا زمنګ دا او داغه او قبول کی داغه نه معافي هغه چې کوم معافي غواړي چې هغه قبول کی کنه او خبرې وسره وکي ځکه مو کې دل راوست یو چې تاسو دواړه زما سو کې شفارسو کې ويقولان او د دوالو بوي عاشتا ان النبي بشک نبی عليه الصلاه والسلام نهى عما قد علمت من الهجره من کړي نبی عليه السلام دا غسنا چې ته پوي د بایکاټ نه چې یو مسلمان به د بل مسلمان سره د زنا خواسنه کوي بایکاټ نه کوي او تا د خپل خور بچی سره سره کړي بایکاټ کړي انی نظرت بشک ما نظر منلې اې چې یو سړی خامخا بار بار غتوي نو خامخا دا په لکه رحم راځي نو چې الله ته بار بار جاړي او معافي غواړي هغه در باندې رحم وکړي پوښګه ما نظر منلې دې و نظر شو نظر ډېر سخت دی او بی بی عائشہ تذکر او چې ذکر وکاو د نظر خپل پس دینا فتب کی نو چې قسم می مات کړي دی او جړل به حتا تر دې تبلدمو ها خمارها چلون کو او خدای صادر داغه پټه داغه لرا تر دې حد پور جړل چې لو پټه به پوخ کو لند شوا رواه البخاری دا د عائشه سو تقوا او پرهیزګاری وا رواه البخاری نقل کړي د امام بخاری ګور په دې خبره غي نظر منل او چې تاول ویل دي چې زبا تاول دا خبره کړي دا کومه خبره وانا شهید علیکم او زبا گواہی کوم پتا سو قیامت کې زو پتا سو قیامت کې گواه پیش کوم وان موعدکم الحوض بشکا وعده تاسو زما لو زوا د تاسو له حوض دی اے کزه تاسو نه لالم د دې دنیا نه نو التب بیا مخامخ کیو قیامت کې با او په کمزې کې په حوض کوثر باندې و انی لا انظر الیه من مقام هذا او بشک از ګورم د حوض کوثر دا د خپل زین چې دا دی زه حوض کوثر ته د زین دا سه ګورم گویا کې ما ته ټول پر دې الله لری کړی او حوض کوثر ما ته ښکار دی لیکن زه یریګم پتا سره دنیا نه انت نافسوها چې تاسو به شوق ساتي دی دنیا سره زه پتا سو یریګم د دنیا د مینې د وجنا شر خو به نه کوي ځکه چې یو پیدا د انسان عقیده سم شو توحید راغې نو غبیا بوتو غیر الله ته سجده نه کوي د بل پونو منښت شکرانه نه پیش کوي او خدا یریګم چې تاسو کې په دنیا سره شي مینه براشي نو دا غمینه د وجه نه با تاسو جنگونه یو بل سره کوي یو بو دې ول مال ډېر اخلي بل بو دې مال ډېر اخلي یو بو دې مالدار شه بل بو دې مالدار شه یو به یو وجنی بل بل وجه کړن سبا د مسلمان حالت وګړه کړه اخر قتل چې ما قتلو هغه تا هغه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعظم اخري قتلو چې ما نبی علیہ السلام ته قتل کړو متفقن علیه وفي روایت نو په یو روایت کې راغلي دي ولکنی اخشا علیکم الدنیا لیکن زه یریګم پتا سو د دنیا باندې د دنیا نه یریګم پتا سو چې دنیا مینه کې بلار شي ان تنافسو فیها تاسو به شوق ساتي فی هذه دی دنیا په حرس کې هم تلاشي او اخر وزن پات انو سبا ټول خلک ک مولا دې ک پیر دې د زیات په دنیا مېندي او د دنیا د وجنا دینم پاتې لري وتقتلوا او جنگونه وکوي په خپل منځ کې فتالکو کما هلک من کان قبلکم یعنی الله ولا تر ټول پردې حجابات پور تکړیر ماتا او ماتا د زمکو د خزانو نه هغه چا بیا نه را کړی شي ویری یعنی زما د وفات نه رستوبا الله زما په مت باندې دوره مهرباني وکي راحتونو بولو ورکی مالونو دی جدادونو بولو ورکی زیاد بولار سور کی زمانه رستو و انی بشک از چې ما والله قسم په الله ما اخاف علیکم ان تشرکو بعدی زنی نه یریګم پتا سو د شرک کولو نارستو زمانہ چې شرک به وکینا یره شرک نکوم شرک خو نه کې خو د دنیا په سيزونو کې مل شوی مال نه لګي زکات نور کې صدقه نور کې اخبارست پر ټوکی و استهزاء کې علما د علما سره جنگي نو فاعلمنا احفظنا نو منګه راوی منګه خبردار کړو نو منګه یاد کړو سچاوی رواه مسلمون مونږه کې ټول نه زیات علم والا هغه دی چې هغه دا خبره ټول نه زیات خو اوساتله او کې یاد کړي دا معنا نا فرمان دې نه کوي دا الله اگر که قسم یې کړی دی چې زه بخا مخا زنا کوم د فلانې سره نو دا قسم مات کا کفاره ورکا او زنا مکوا پوښ کړ رواه البخاری نقل کړی دی الله ما امام بخاری مشکات